استشقا چې ته په مشقت او تکلیف یو ورځيږي الا تذکرہ دن لیکن دا نصیحت دی لمن دا چا د بارا یخشا چې یریږي د الله نه تنزیلا راتلل د دې ممن دا ذات نه خلق الارض چې پیدا کړی د سمکه او السماوات العلا او اسمانونه او چت الرحمن مهربان ذات دی علی العرش استوا په عرش باندې برابر شو استوا برابر شوی دی له دی الله په اختیار کې دی ما په سماوات یا اجبر دی و ما فی الارض جخ کت از مکه کې دی و ما بینهما جدی په منځ کې دی و ما تحت الذرا او اج د لا اندی د لمدو خټو ندی و ان تجهر بالقول کتب زور وینا کې بینه یعلم سر الله پیږي په پټو باندې وا اخ پاو پا چې زړ پورې تړلی سیرم پټوي او خپام پټوي سیر هغه دی چې ته بل چا ته غلي غلي غوږ کې ویدې د سیر وي او خپا چې د زړه سره تړلې د بار نه را راستلې زړه کې سوچونه چې خلک وته وي الله لا اله الله چې دی لا اله نشته رب الحاجتونو سرګون کې الا هو مگر د الله دی له الاسماء الحسنا دی الله د پاره دی نمونه خيستا وهل اتاک حدیث موسی او یقینا راغلتا تا حدیث موسی خبر د موسی علی السلام اذرا نارن کړي چې ولي دور فقال لاهلی نو ویل خپل کورواله ته ام کوسو ایثار شي انی انست نارن مالی دلې اور لعلی شاید آتی کوم زبر علم تاسو ته مینا دا نه بقبسن یو لمبا قبس هغه سوي ته چې سر کې اور بلی او اجد علی النار یا بیا ممما د اور خواته هدن لار خودن کې او ما ته غوره کړی پس ته میانو غوږ کې د لما یوحا هغه ته چې تا ته وایي کېدی شي اختر تو که الله موسی علیه السلام ما ځان له چون کړی وخه اننی ان الله یقینا ز الله لا ایم لا اله نشتر بل حاجتونو سر کې انکه الا انا مگر زیم پعبودنی زما خاص بندگی او کا واقیم الصلاه او ادرم منذر للذکر زما د یاداش د پاره منځو کوي نو دی الله یادوي ان ساعت آتیت یقینا قیامت راتلونکې د اکادو نزی د اخپیا چې زه پر ساتم لیتجزا دی د پاره چې بدله ورکړي شي کله نفس هر انسان ته بما تسعى دا چې دی مهنت او عمل کړي فلا يسدنك عنها وادي نړۍ تعالی وی همسا دا جواب دا پکارو دا نور څه پکارو موسی علی السلام د الله سره خبرو خون ولا ورکو چې خبرې مې وګدي شي زکه چې ګړو د په پانی څه را سرنده مو تکیا پی لګو به سوچو چې الله خپه نشي مانه غو دې خبرو ته پوز نه کوي دې کې صفای دي نظر وی ولیه ما عارب اخرى په دې کې دې زما پې دې نوري آیتا اخرى دا نه خذا بلا او دا لاس موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې ډیر زیات رڼا به کولا نو مخه به نه لیدله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی دا په دې خپل تخر کې نیسو زور ور کو رڼا به کمی لینوریا کا چې او خمتا ته تباہی د فرعون مین آیاتن الکبرى لینوریا کا چې او خمتا ته تباہی د فرعون مین آیاتن الکبرى د خپل نخلوینا او د قدرت د الله خنوی نه زما د قدرت او د لوی نه خدا دا چې دا فرعون چې د خدای دا کړل دا غر کوم اذهب الى فرعون لار ش فرعون ته انه طغى يقينا د سرکشي کړي دا قال ربي نو ویل د رب زما کلاو کې اشرح لي صدري کلاو کې سینه زما ويسر لي امري او آسان کې کار زما دعوت دا وحلل عقده من لساني او کولاو کې عقدتا من لسانی غټه د جبی زما غټه د جبی سوا خلکو دا ووري په خله کې وړکی چول غلطه قصه ده الله پاک چاړاګان پیغمبران نه لګي چې هغه صفه بیان نشي کولی کابل ګرام شیخ بویل دا وحلل عقدتا من لسانی غټه د جبی سوا هغه داوا چې موسی علی السلام لس کاله په مدین کې تیر ګړیو نو هغه جبه او دا جبه ګډوډه کېدل د مصر جبه جدا وه او د مدین جدا وه نو نا صاحب چې کور ته لاړ شي نو پښتانه مې پتور راوړه کنه نه لکه پرتور راوړه پتور څه پیژنې خدای دې غر کې پرتو خود وړو کا پټی نه ناری والی او کیس هغه به زر مخ بدل ورشه کیس راړن لور به زر مخ پټ کو ورشه ایسه غواړي مور وته ورشه ته ولا جواب ورکا نو څه شي کیس غواړي نو هغه به دا بل څه یادې لکه ته ریال پاز ولې استعمالې اکثر پاکستان ته لاړ شي ریال په څو ریاله دی دا همي دا خو د اوس سعودي نه راغلی ورکه ټانکای کا دقه چل به کېدو خبره به تېنه زر مدین جبه به ویلي واحلل عقدة من لساني او کلاو کې غوټه د جبې زما وایفقه یفقه قولی چې پوه شي دي زما په وینا باندې وجعل لي دعا کوي ځان د پاره د خپل خاندان نه د دین په باره کې وجعل لي وزیرا وګرځي مال را معاون من آلی د کور والا زمانہ هارون هارون علی السلام اخی چې زما ورور دی اشدد به ازری مضبوطه کې په دې باندې الله ملازمه واشرکو فی امری او حصہ دار کې دلرا زما سره فی امری په کار زما کې چې دعوت دی او دین بیان دی کې نو چې مرګری ډیر شي او سړی مضبوطی نو مسره خټاټه کوي ډاډه کای نو سب به حقا دې د پاره چې مونږ په لوی بیانو کې څا کثیرن ډیرا ونذکر کو یاد کو تعالی را کثیرن ډیر ډیر ډیر بیانونه وکړو یو طرف ته موسی علی السلام ززم بیان وکړو نو بل طرف ته هارون علی السلام بیان کینو ډیر شو کنه انک كنت بنا بصيرا يقينا یې تپم باندې لیدونکو خبردار قال قد اوتیت سؤلک وویل، الله پاک یقینا درکړی شو تا ته سؤلک مسئولک او غوښتل شوی ستا تاسو شي غوښتل نو هغه درکړی شو تا ته یا موسی موسی علی السلام ولقد مننا عليك يقينا احسان کړو ما پتا باندې مرتن اخرى یو زلبل کلا اذ اوحینا الى امك کلا چې زړه کې واچولا ما ستا مور ته ما یوحا اج می زړه کې ورته واچولا انقذ فيه چې وګرځوا د موسی عليه السلام فی التابوتی کیده دا موسی علیه السلام فی التابوت په صندوق کی فقذ فيه نو غرزو دا صندوق فی الیم دریاب تا فلیلقه الیم نو غرزی دلر دریاب بالساحل په کناره باندې یاخذه عدو لی نوا بخلی دلرا او چت بکی دلرا عدو لی زما دشمن و عدو له او د دشمن و القیت علیک او می غرزو پتا باندې کی می خودو پتا باندې المحبت مینا مني د خپل طرف نه چې چا به موسی علی السلام لیدو نو دا خو د مرګ وړوکی نه دی دا د وجلو دی چپ چپ چپ حل ونه وایي پولیسو چې ولیدو نو هم وایي حل ونه وایي بس یې به او چې هلته فرعون کور ته رسېږي چا به لیدو نو وایي غږ مه کوئ ولې تصنع چې ستا پرورش وکړي شي علی عین زما پروبرو اذ تمشي اختک کله چې تله خور ستا په تقول نو هغې ویلې هل ادلکم رالی تعالی قدرن په نیټه مقرره باندې یا موسی موسی علی السلام کوم نیټه چې د شعیب علی السلام سره مقرر کړو په اقا باندې ته بیرته رالی لس کاله بس واستنعتک تما غره کړې چون کړې می ته لنفسي د خپل ځان لپاره اذهب انت لاړ شه ته واخوک وروستا بیا آیاتی زما په دلایل باندې ولا تنیا فی ذی فی ذکری او سیستم کوي زما په بیان د توحید او کی فی ذکری ذکر زما سره توحید زما بیان کوي دین بیان کوي اذهب الى فرعون لاړ شي فرعون ته انه طغى یقینا د سرکشي کړي دا فقول له نو یغت قولا لینا وینا نرمه خبرو ته نرمه کوه خو د دلیل سره مضبوطه کوه په مونږ به زیاته یو کیا به خلق علم سیراتا او یطغا دا معنا او دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولې یریدلو د فرعون نه نه د بیان نه مخ کی مخ کی مخ کی ویلو سورې قصص کې کنه چې مړ به کی مال را نو مړ مر نه موسی علیہ السلام نه یریدو خو د بیان نه مخ کی به مړ کی قال لا تخافا نو الله وی مې ریږي اننی معکما سستا سورما اوه علي دې چې وي هغه بر په عرش باندې دی دلته وی الله وی انی معکم از استاذ زرایما دلته خود موسی علی السلام او هارون علی السلام سره اسمع په اعتبار د علم او د قدرت دی اسمع ز اورم تاسو خبري و اراو ینم تاسو لرا فاتیاه راشد فرعون ته فقولا نور ته وای انا رسول ربک یقینا موږ استاذ در رب سایو فارسل نو پرې د معنا زموږ سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل بیان تا د پابندی لګولو چې تقریرونه بنه کوي ګوره جمعات کې بغیر د اجازه نه ولا تعذبهم سزا مرکو دی دا قد جئناک بیاات من ربک یقینا موږ راوړی تا ته صاحب دلایل طرف طرف سره او السلام علی من اتبع الهدى او سلامتی ده پاو چا باندې چې تابعداري وکړه دی بس